اوس دا غینه پس اثبات د رسالت کوي په دې باندې نتیجه کې ښا صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او دغه رنګ چې کوم دی نو وسره او د پاره د تسلی د نبی علیہ السلام داغه د صحابه دا غینه پس ضرورت ته ارسال د رسول رسولان الله تعالی ول را لګی ته څه ضرورت دی نو دا غي جواب کوي بیا زجر ذکر کوي په انکار د رسول باندې چې څوک د رسول نه انکار کوي هغه څنګه خلق وي بیا دا غینه پس چې کوم دنه صداقت د کتاب ذکر کوي په چیلنج سره بیا دا غینه ورستو ذکر کوي زجر په اتباع د هوا سره په مقابله د کتاب کې دا غینه ورستو بیا ترغیب ال قران ذکر کوي په ذکر او ذکر د صفاتو کوي د مؤمنانو چې څوک کتاب مني د هغه لږ صفات چې کوم دی هغه ذکر کوي درته ها هغه درته ذکر کوي نو دا بیا تر هغه دغه پورې رسیږي یو کم شپېتم آیات پورې بدا باب یو کم شپېتم آیات پورې دا تا ته الله وحی کړی دا و ما كنت او تنوی تنوی من الشاهدین د حاضر ناظرنا ته اوسم حاضر ناظر په کوم واقع باندې نه ولکن انشأنا قرونا لیکن الله وی مون پیدا کړ قرونا مختلف پیړی د څه لپاره متراولې کړي خلق می ډیر پیدا کړ مختلف خلق راتل فتطاول علیهم العمر نو وګد شفا وګد شفا باندې عمر زمانہ په وګد شو نو فقل العلم نو علم کم شو نو چې علم کم شو رسول ته ضرورت راغی نو ته ذکر اولې غلي یو معنی دا شو دوی معنی دا چې فتطاول علیهم العمر هغه باندې زمانی وګدي شو نو خلق بس شو چې مس شو مخالفتونه شروع کړ رسول ته ضرورت راغی ته ذکر اولې غلي و ما كنت ساویا او نو ته دیرا فی اهل مدین اف مدین والاو کې ته الته د مدین په خار کې نه وی چې ته الته معلومات کړي چې دا څنګه واقع وا نه نه تا د مدین ته سفرم نه کړي تا ته نه معلوم نو چې ته دا واقعي بیانې ته الله رسول وحی ته شوی دا تتلو علیهم آیاتنا چې تا لستلی په هغه باندې آیاتونه زمونږه نه دا په هغه باندې پښتو معنا برابر کې تتلو علیهم آیاتنا چې تا لستلی دا هغه نه آیاتونه زمونږه خو تاسو وخت علما حضرات پوېږي چې ګوره قراءت عن الشیخ ته یو قراءت علی الشیخ ته قراءت علی الشیخ هغه ته ویل کیږي که خیال مو کړی کنه د دورې په کال په اخیر کې خو چې دا اعلان موسی علی السلام ته الله وکړو وی زما رحمت خو عام دی خو مؤمنانو باندې خاص دی او ستا په امت کې خاص پای خلکو دی چې کم نبی امي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي هغه باندې دی نو دا هغه اعلان طرف ته اشاره ده اذ نادینا کله چې مونږه आवाज وکړو نو تنوي بیا ساته دی اعلان څه پته ده ولکن رحمتا من ربک لیکن دا شفقت تر طرف درفتانه د ستا باندې رب شفقت کو رسول الله علیه لتنذر قوم ما آتاهم دې لپاره چې ته ویری هغه خلق ما آتاهم چې نظر اغلی غوي ته من نذیر کم يرون کې من قبل کا مکستانا د بنو اسماعیل ته ډیره زمانہ پیغمبر نو راغله نو غي مراد دی یا عیسی علی السلام وخت او شپږ شپږ نیم سو کال بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو په دغه وخت کې دغه من قبل کې نه دا مراد من قبل کې نه دا مراد دی لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي ولولا ان تصيبهم مصیبه اوس ما ته وی بیا ذکر کوي ضرورت ته رسالت ته رسول الله رسول ولې را لېږي الله وی ذکر را لېږم سبا به دا خلک بیا باندې کوي ولولا ان تصيبهم اول نو که چرته رسیدل وی دوی ته مصیبت مصیبت بما په سبب دا ګناونو قدمت ایدیهم چې دوی مخکې لېږلي دي دوی لاسونه یعنی دوی دوی ځان نه ګناه مخکې لګل دي دا غي ګناه په دې کې عذاب راوستي وي نو فیقولو دې خلکو به بانا کوله ویری به ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولتا نر علیک مونږ ته رسول فنتبع آیاتک ان مونږ بتا به شی هزار استاد آیاتو ونکون من المؤمنین او مونږ نه مؤمنانو نه فلما جاءهم الحق اوس دغه په انکار د رسالت باندې چې دا خلک د رسالت نه انکار کوي د رسول الله رسالت نه مني نو هر کله چې راغ دوی ته حق من عندنا زمونږ طرفنا قالو نو دوی وی لولا اوتیا ول نسی ور کول دی پیغمبر ته مثل ما اوتی موسی لکه چې ور کړی شو موسی علی السلام ته څه شي یعنی هغه شان معجزات ته ورته ور کړی شي یو معنا دوی معنا هغه شان کتاب په یو ځل دی ور کړی شي الله وی اولم یکفرو آیا دوی نو کافر شي بما پاغه سبانه اوتی موسی چې ور کړی شي موسی علی السلام ته من قبل مخکره دینا اے د دین مکه دوی د موسی علی السلام غیبانه کفر نو کړي قالو دوی ویلو سحرانی دو جادوګان دي تظاهر د یو بل سره مدد کړي دي دام جادو د قران او د موسی علی السلام غ کتاب نعوذ بالله وی غم جادو دا خبرې کولې دا وی مکی ته یو دغه راغلی د یهود یو عالم راغلی نو دا دغه ولګي د مشرکین مکه داغه نه پښتنه او کړوي مولوی صاحب زمونږ د کلی کې یو صلی پیدا شوی دی وای دا حلال دی او دا حرام دی ته پکې سوای هغه ته وی او زمونږ په کتاب کې هم داسې دي نو دوی غوسه شو وی نه ستا کتاب کتاب دی او نه دا کتاب کتاب دی وی دام جادو دی هغه جادو دی یو بل کومک سره کوي را کوي نه اعوذ بالله قالو سحران تظاهرا دوی وی دا دواړه جادوګان دي یو بل سره مدد کړي دي وقالو دوی وی ان بكل کافرون من په هر یو د دې دواړه باندې کافر یو یو نه منو قل ورته وای فاتو بکتاب من عند الله اوس داغه نه پس ما تاسو وی صداقت د کتاب ذکر کوي خو بطور چیلنج چې دا قران صادق دی ولی تاسو نه شي راوړي تاسو دا نه شي جوړي فاتو راوړي د کتابن په کتاب یو کتاب من عند الله دې طرف د الله تعالی نه هو اهدا منهما چې هغه کتاب د دین ډیر هدي د دې دواړو نه ډیر هدایت والای د تورات او قران نه ډیر هدایت والا کتاب راوړي چې راموړو اتبعو زبې د سره ومنم زبې تابعداري وکم ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی فإن لم يستجيبوا لك نو اوس الله تعالی تخویف زجر ورکړي که چرتا دوی ستا خبره اونه منله دا چیلنج قبول نکړو نشي راوړي نو فعلم پوه چې انما یتبعون اهواهم چې یقینا دوی تابعداري د خواهشاتو کوي ومن اضل او څوک ته ډیر گمراه ممن د هغه چانه اتبع هواه چې تابع شي د خواهش خپل بغیر هدى من الله بغیر د هدایت نه طرفه د الله نه د الله د هدایت نه بغیر پس روان دي په خواهشات روان دي دنه بل غټ گمراه الله وای نشته ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقين الله تعالى هدايت نكي قوم ظالمان تا ولقد وصلنا لهم القول دا اوس ترغیب ان القران دی وراسي کم وخت قران ومني ولقد وصلنا الله ويقينا مونږه په وصل لګل دی دوی له په تکړه دوی له القول وینا یعنی په در په لیګو چې ضرورت پیخي قران ورته لیګو لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي الذين آتيناهم الكتاب اوس دا غینه پس د قران منون کی قران ویون کی قران ته ناس خلق دا غوی لس صفات بیانې چې قران ته څوک کینی الله پکې دا صفات اچي ښا نو یو صفات او دا د حبشي والا په واره کې بعد وی راغلی الذين کسان خدا حکم فهم دي الذين کسان آتيناهم الكتاب چې ورکړې موږ غوی ته کتاب من قبله مخکې د دینه هغه د علماء بنی اسرائیل کې کوم هم به یؤمنون هغه په دې قران باندې ایمان راوړي دا قران مني بل صفات لري وای دا یتلا علیهم کله چې اولس ته چې په دې باندې کم د الله آیاتونه نو قالو دوی وای آمنا به بالکل مونږ په ایمان راوړو مونږ په یقین کو مونږ اطاعت کو بالکل به منو انه الحق من ربنا سلورم صفات دا ده چې دوی وای دا حق دی رښتیا دي طرف در رب زمونږ پینځم دا دی وای ان كنا من قبله مسلمین یقینا مونږ او مخکې د دینم د مسلمانانو تابعدار د الله نه مونږ د دینه مخکې دا وعده کړو چې د الله کوم حکم منو به اولایک الله وای دا کسان چې دی یؤتون اجرهم ورکول به چې دوی ته اجرهم بدله د دوی مرتين دواره دواره زکا دواره چې یو ځلې قران منل دی بل ځلې تورات منل دی یا دا وای تسنیه د پاره د تکرار د نو دا غنه دا دا د کثرت د پاره دا ډیر اجرونه به الله ورکړي به ما صبرو په سبب د دی باندې دوی صبر کړل د کلک شوی دی په دین باندې دایش پګ دغه شوم صفات شو ويدرؤون بالحسنات السيئات او دفقي دوی بالحسنات فقو اخلاق سره السيئات بد اخلاق یو معنا دیو معنا بالحسنات فالتوحید سره په ایمان سره السيئات شرک شرک په دفقي بالحسنات بالحسنات په دعوت سره تا سلامتی را پتا ځوان دی ته سلام سلام د متارکی وای سړی له چانه رواني کنه سلام علیکم لا نبتغل جاهلین مونږ نه غواړو جاهلان ایت جاهلانو مجلس او ملګرتیا مونږ نه غواړو انک لا تهدی من احببت اوس داغه نه پس درې شبهات دی داغه جوابونه کوي لومبه اعتراض دار چې دا قران دومره د هدایت والا دی کنه نو د پیغمبر ترته ټول هدایت نشو ابو ابو طالب تن الله داغه جواب کوي انک لا تهدی یقینا ته هدایت نشکوله من هغه چاته احببتا چې ستا خوخوي ولکن الله لیکن الله تعالی یهدی هدایت کوي من هغه چاته یشاء او چرای وشي هدایت د الله پلاس کې ده هدایت ستا پلاس کې نه ده نو بس په دې باندې چې الله چاته هدایت کوي هغه ته کیږي چې چاته نه کوي هغه ته نه کیږي خجی او هو اعلم هغه الله تعالی خپوره بالمهتدین فلا رمون دن کو خلقو وقالو ان تبع الهدى دا دویم سوال دا غي جواب دی دوی می اعتراض دی دا کوي چې خدا قران دومره په هدایت دی نو ول د مکی والا د قوم دی هغه ته په ول هدایت نکیږي نو الله و یغی دنیا غست دی د دې وجنه هدایت نه اخلي وقالو وای دا مکی والا ان نتبع الهدى کچر تم تابعداري د هدایت کړه استاد دین تابع شو ما اکثر اس پملګر پیاس تا کی نو تخطف من ارضنا نو وب تقتول شو موږ د زمکنا مطلب خلق به زمون خلاف اتحاد وکي کومګه اسلام د تا سره اومن او کلمه مو ویل اسلامي نظام منافس کو نو خلق عرب به زمون خلاف را پاس یو زمون خلاف به جنگ شروع کړي د علاقې نه به مو شړي او بم تختی اولم نمکن لهم حرما الله وی آیا نو دوی لرا اولم نمکن لهم آیا نو ورکړ نو جوړ کړي ما دوی لرا حرما حرم امنن زائد امن حرم ما مخ کې دوی لپاره امن ځای نو جوړ کړي یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا چې جمع کول شي هغه ته ثمرات کل شیء غلی د هر یو چیزو رزقا د پاره د رزق من لدنا د طرف د مونږه ما دوی ته ولې دغه نه ور کړې سو ما دوی ته حرام امن جوړ کړو او هر قسم رزقونه مې ته تر اوسه پورې ور کړی نو دې مکی والا او تا ور کړی وته الله تعالی دې تر رزق ور کړو نو الله وایي چې ګوره کله کافر وي ما در لمکه امن ګرځولیو چې کله کافر وي ما در رزق درکو نو چې عبادت زما کې بیا به نظر کوم بیا به امن نظر کوم ته داسې بدبخت چې دا اعتراض کې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوریږي وکم اهلکنا من قريه الله وی ډیر می هلاک کړی دی من قريه و تنونا او خارونا بطرت معیشتها چې تکبر کړو غوی په سبب د اسباب د ژوند اے مال دولت په سر راغی نو تکبر به وکړو الله وی هغه ډیر تبا کړل کته وای چې کم ځای کې نو الله وی فتل کما ساکنهم دغه کورونه دي دغه کورونه دي کورونه د لوط علی السلام د قوم کورونه د صالح علی السلام د قوم د عادیانو علاقې وګوره فتل کما ساکنهم دغه کورونه دا وی لم تسکم من بعدهم ندی وصول شوی پس د اغوی د مرګ نه پاغه کې سوق الا قليلا مگر لګوند خلق لګ خلق پکې سوق اوسیږي خو اوسم سوق نه اوسیږي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وای صرف ته پلار سوق تیری کی مسافر پکې او شپو کی دغه مراد ده وکنا نحن الوارثین او یو مونږه اخیری حقداران د زمکه زمکه اخیری زمونږ ته پاتې کیږي وما کان ربک مولک القرى د درې می اعتراض جواب درې می اعتراض دوی داو کو چې ښا چې کله دا قران دومره په حق دی نو بیا الله دا خلق تبا کوي ولنه چې څوک نه مانی او د مخ کې نه ولې دا خلق الله نه تبا کول نو الله جواب کوي وما کان ربک ان د رب تا مهلک القرى تبا کون کې د خارونو حتا تر دې پوري یبعثا چراولیږي فی امها په مرکزی خار داغي کې رسولن رسولو پاغي مرکزی خار کې مرکزی علاقې کو ته رسول الله ولېږي یتلو علیهم آیاتنا چې لولي پاغي باندې آیاتونه زمونږه وما كنا مهلك القرى او نه یو مونږه تبا کوونکې د خارونو الا واهلها ظالمون مگر هغه وخت چې کله خا هغه علاقې والا سوي هغه اوسیدونکو د هغه ظالمانی څه مطلب مطلب دا ده په دوی می عذاب ځکه نور اوسه دوه خبرې وي یو وجه دا و چې دا عذاب را ولم علی رسول راشي چې رسول وته نه راغله ترغه پورې ځنه تبا کوم دویمه خبره دا ده چې الا خلق تبا کوما چې هغه د شرک سره نور ګناونه ظلمونه آرامي توبونه شروع کی نو بیا یې دغه کوم نو هغه دوی کې نو اوس پکې پیدا شو نو اوس د دینه پس به څه کما تبا به کما